چې تاسو موږ ته کوم نعمت الله نصیب کړی ده دا انتهایی عظیم شان نعمت ده او د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام میراث ده چاته چې انبیاء میراث میراث هغه په الله دې ګراني ځکه چې انبیا ټول د الله محبوب دي او د محبوب ته کوم شی کوي هغه چې کله بل ته ملاو شي هغه هغه رنگ پیدا شي هغه خوان پیدا شي بیا هغه رنگ او خوان اثر دی چې الله باندې ګران شي اجازه باندې علم معیار ده ډېر خبرو دې پره په دې علم سره دارو مدار ټول انسان په یقین باندې ده چې یقیني مضبوط وي هغه به اطاعت هم مضبوط وي الله نه خوف الله نه ویره دا مضبوط وي جنت امید مضبوط وي دوزخ نه اجتناب ځان ساتل دا مضبوط وي ویلې نکا چې هغه ته دا یقین وي چې دا کار به خامخا کېږي او دې کار کې به تخلف هېڅ قسم ته نه رسي نو چې کله جنت او دې الله رضا باندې پورا پورا یقیني د هغې سره اطاعت دا لازم وي او هغې اطاعت سره بیا الله کومه نتیجه بیان کړې ده تاسو خپله واورئ چې فقد فاز فوزا عظیم لویې کامیابي ده تاسو ګورئ ابراهيم عليه السلام الله باندې څومره یقین و حتی چې په اور کې کومې شپې ورځې ده تېرې کړي د هغې یقین ثمره الله څه ویل که چې هغه اور یې ورته باغ جوړ کړو او ابراهیم علیه السلام چې داسې خوند چې هغې اور کې کومې ورځې ما تېرې کې ټولې زندګۍ کې ماته د څه خوند نه ده عزت مند ضرب الحبیب زبیبن لیکن دا خو تعالی پاک ګلزار جوړ کوم او بل امتحانات کوم دي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة اے الله ما بابوک والآل عیال اغا بچائے ډېر دعاګانې دی بار الله خو کړو بډه توپ کې وی کړو زړوالي کې وی کړو د زړه سمرا او د زړه میوا وا هغه دشت بیابان کې پرېږدي نه وبشتا نه خراب نه ځنستا دا انتهایی یقین غواړي چې الله حکم ده او دی الله حکم چې ما تراولو نو الله به نه ځای کوي حتی که حضرت حاجره رضی الله تعالی عنها چې ابراهيم سره روان شو ورته چاته مو پرېږدي کمات نه ګوري د مسوم بچی ته وګوره ابراهیم دا خبره سره نه کوله هیڅ یو ځنه کېدای شي چې ځکه بیا دې هغه بچي او دې بیبي محبت هغه غالب شي هغه ته هم بیا معصوم دي خو بیا طبعا خو انسان دی زه ځای کنه چې بچای د سبب باندې پرېګا دي او معصوم به دې تور اخري حاضرہ رضی الله تعالی چې الله حکم ده الله په حکم کوي دی بیا یې به غم نشته دی اذن لا یذیرنی الله پاک باندې ګور نه ځای کوي بیا تاسو ول د امتحان خوراړو والا ورته هغه ابي زمزم پیدا کوي چې نن هغه ابي زمزم دنیا درځي اره څومره سعادت راړو څومره کامیابی راړه د هغې امتحان دی بعد دنیا ته به زمزم یو نعمت داسې نعمت ملاوي چې هم هغه انسان دی پره د اوبو کار هم کوي د غذا او د دوا کار هم کوي دوی هم ده دا به زمزم چې یقین برابرې کنه دا علاج هم ده عزتمن لو الله پاک دې لو عزت کا یقین به انتهایی دیر دار و مدار دار حضرت مریم دا وړي کول نه وړي الله پیدا شي او د زکریا سم په تربیت کې راغلی و ځکه چې زکریا سم سره ترور و نو یوارې حضرت زکریا علیه السلام تبریز ته لاړو لرې لاړو دی ویسار شو دا فکر ورسره میلاو شو چې مریم ته خو ما نه د خوراک ته انتظام کړی نه مسکا کې انتظام کړی دا هغه خدای خبره خوب ویسی که خوب نه وی لګل هر چا مربی د تربیت کوي د هر چا د رضا انتظام کوي د اوبو انتظام کوي تاسو ګورئ وړوکی وړوکی الله پاک د هغې څنګه عجیب تربیت کوي پیدا کېدو نه مخکې مخکې بېله دې باندې نه ورکړه د حیواناتو دغه حال ده تاسو ګورئ چې کله دې بچي پیدا کېدلو وخت نږدې شي سینې دې پوهې نه ډکې شي بیا خلک ویږي چې دا اوس دې دې د بچا وی پیدا کی هم دې بیا نه دغه شي هم ګړې دې دغه شي چې الله پاک په دې سره مخ کې ورته پسنه کې خوږې شری را پیدا کی دا دې دې تر دې دا ورکه مشوم بچای دا په ایسته پیږي بس پور کی مړی رسې چې ټول خوی کړي د بدن نه ده دا ټول خوی کړي نه کینه سیش نه لباس و سیش نه او دسمات خپلا کولی شي نه کمیس کپړو انتظام کولی شي مړی پور خو یو شی پېژني دا غزړه ده طفل یکرو ذا حمیدانت طریق طفل یک روزا همه جانت دایک کې بغیر هم تار صد دایا شفیق وی ویره جالکم پویږي چاړه زړه چې دایره ترا شي مو در ترا شي تنظیم ده ته نه چې کله بچی جړا کوله جړای په لنده ټول خبره برابرې چې کله موږ جړا پرېښه ټول خبره خراب شي چې زړه سره ټول کارونه دا کوي ګر نه ګیریا صرف لکای جو شد لبن ګر نه ګیریا صرف لکای جو شد لبن تا نه ګیریا ابر کای خندت چمن اور کای چې ځای نه چې مور سنې کې پي جوش نه کوي دا ما اوریدلی زناناونه چې کله ورته ولړي د مور سنې درد وکړي او پي جوش وکړي او کورې نه جوړي نو چمن تر تازه نه جوړي دغه دې جنت باغ دغه نه ما جنت ته جنت منا باغ دا چې تر تازه جوړيږي خيستا ګلان پکې پیدا کیږي خيستا نه په پکې وي ځانان دې اوس کو په وو سره پړن کیږي چې دنیا کې ته اوس کې وبایي الله ته اورړې مې دا پیدا شي عزت مندو اصل شایدا ده چې د الله اطاعت دا ضرور ده څومره لوی اولیاء دي هغه د الله پاک کوم د اطاعت کړی ده ډېر لوی سماره او ته دی حضرت مولانا شبیر رحمت الله علیه معروف بزرگ ده ډېر لوی ولی ولاده دا اخیری جنازه د زنکدن حالات دا راوړو نو خلکو ته ویلو کسان ته کوم خادمان چې ما ته وګورړي او داس ما ته راکړي زه دا کله خو کوي نه ډېر کمزور هغه چې او داس کو چې او داس یو کو نو خلال یې خلال نه نو نو شوګه ته خلال نو دی چې ما ته بیا ودې څه کوي وی هدا بیماری تکلیف ته نشي کوي ویلن از دن کدن حالات مې دی اوس کې زبر محبوب سره مې لګم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خپل محبوب سره په داسې او د سبا نه مې لګل چې هغه کې د هغه سنت پاتې وي دا د محبت خلاف ده د عشق خلاف د بیا او د سکو عزتمندو د نبی کریم سره سمابت دو خلق سره کې نه یقینا نو کپوی نشي اصل کې دا جو شیدای جمال مصطفی هو کوم چې دی جمال مصطفی عاشقانی هغه معیار ده جس کا کال کال مصطفی هو اور حال حال مصطفی بس دا معیار چې زه ځای چې زه نبی صلی الله علیه وسلم ما محبت کړ نه خپل خبره ته دی ګوره چې تا خبره دی مصطفی خبره دی یا د دین خلاف دی هغه خلاف هغه خبره دی او دی هغه حال هغه ګوره حال او حال زړه باندې نظر اچا دې سره پته لګي چې دا دی الله پاک مېن سره دا محبت کوونکی سره دا نمونه شدی رحمت الله په هغه واقع هم دا د سره برابر کول سید سلیمان نبی رحمت الله علیه دې نه نو تاسو خبر وي شپږ جلد ده کوه جلد ده دا کوم هغه یو کتاب جو کړی دا سیرت مصطفی نه مخنه دا سیرت کوبر نه مې دا غالبا بارا هغه کې دا نه مسائل دا چې بیان کړی دي چې ډېر عجیب مسائل دي خطرناک مسائل په کې بیان کړی دمرا لوی سړی مولانا سامي حکیم محمد رحمت سره چې ماته بیعت وکړ خپل ځان وی خطا کړ دا دله د ځای هغه ته هغه پیل کوي چې نه دا وری په ځخه خبرات کوم اته واپس نه سم ما دا خیال ده چې دا په غلامان او خادمانو کې حساب شي اشوري څنګه ډېر لوی خیال ده انتهایی بلند اخلاق انتهایی عمل باندې چې نظر آته حیران وشو خو چې دا حالات دې دی ولا ورته یې چې خدا بیعت کوي بیعت کې دوه درې شرط ول او دا باندې لګو اول شرط دا چې ته پنجابي زبان دی او پنجابي زبان کې دا قران ډېر غلط خلک یې کرت وکړي بیا چې مونږ سم برابر شو ویجی بالکل منظور ده بیا ورته یې چې تاسو کوم کتابونه یې لري باندې هغه د غیر مقلد نه یې دا مو حدیث وو طالبان ته دوره حدیث پڑھاواله دا کتابونه وته بیا په دې منځ کې یای او طالبان سره بناستي طالبان سره وکینی او دې دې دا منځره درېمه خبره ده چې په پردې کې وو زه څو خبرې د تشبینه تاسو کوم پر دې کې وو یو څو خبرې تاسو بنا ته پوښ کوم مې دا منظور ده یو ته شهادت د خدای شته دي کدا سرم شتما باندې ولګای چې ته به تل دې ټیم پرې بیت الخلا کې نه بیت الخلا سره ناس دي دا به څه په قاعده وکای نو ما به هغه منظور کړی بیا اخرې کې لیکلي چې دې ته تصوفیش دا به دې ګرځي مخصوص ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احکام په اطاعت کې وو خپل خصودا خپل اراده خپل مینا خپل محبت ټول قدم لاندې کې ابو کړی اجازه مندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین ډېر مفید ده او داسې خلک چې هغه هر څه قربان کی او د دې لپاره چې موږ د الله او رسول په نزدیک څه شی حاصل کو دې مطلب دې پر هغه هر څه قربانولو پروا نه کوله بهرحال عزتمندو دا وخت ډېر مزیدار وخت تاسو ته الله موقع دې کړی دا غنیمت ته دا وخت کې طاعت کیږي عبادت کیږي حساب نشته وغدن حساب ولا عمل بیا ورسته حساب ده بیا عمل چې کوم ده آنشته ده د څو خبرو نه انسان ته ډېر عبرت حاصلېږي د څو عبرت حاصل کړي دا علم هم کوي خو د علم چې کوم اصل غرض ده هغه هم پرې نه ځو هغه هم پورا پورا کوو